باب من لم يسلم على من اقترف ذنبا ولم يرد سلامه سلامه حتى تتبين توبته وإلى متى تتبين توبة العافية من لم يسلم على من اقترف ذنبا هغه څوک چه سلوم نه وره چه وی پیغه چه بنده ایک طرف زنبن چه دا کڑوی گناه کنا گناه کڑوی پا دی بنده سلوم نه وره چه وی ولم يرد سلامه او جواب نه ورکوي د سلام ده ده کنه سلام نه په ورا کوي او سلام چې کیم نه کنه جواب نه ورکوي یا نه حتا تتبین توبته حتا کې چې جواب شي توبه ده ده ګناه نیکو بیا کنه شا او باب چې کیم ده کنه بیا دینه ورسې په ورا جواز سره بینا او جو بینا چې کیم ده کنه ور کا نه رس خاص خدای رشته به کنه وقال عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ لا تسلم على شربة الخمر ما غره چې سلمینا په غشین کې ده شروع په بنده کنه ګنا چې کو ده کنه په بنده سروما ما غره چوي وابي قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا ليس عن قيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله عن عبد الله بن كعب رضي الله تعالى عنه قال عبد الله ویلی چې مارویدلی د کعب ابن مالک نه د پلور خپل نه مارویدلی دی کنه د کعب ابن مالک دا یو پیغه کسونه شو چې د غزوه تبوک نه پته شوی وی کنه شا غزوه تبوک نه پته شوی پنځه سره د رسول مبارک دی سره بایکاټ کړو مسلمانانو سره کړو سلمینا نه پورا چول جوابینا نه ور کول او یقینا ژغې دوه نه ور سره کړه خروج شو په نه ور سره کړلو کنه دې سره دې پره قال ابي عبد الله ولي چې مال دلی د کعب ابن مالک نه يحدثو چې دای چې کیمدا کنه بیان یې کړلو حين تخلف عن تبوک سو وخت چې پته شو دای د غزوه تبوک نه کنه غزوه تبوک نه پته شو په دې وخت به د بیان کړو کیسه کړې کړې کړې کړې په دې شیوا کیسه دا وکړه چې وانا رسول الله صلی الله علیه وسلم عن کلامنا او نهی کړی او رسول مبارک د مسلمانه د غزغه دو کړل د میش سره کنه د میش سره د غزغه دو نه مسلمان باندې کړی وی چې د سره نه غزغه دی و آتی رسول الله صلی الله علیه وسلم زو ورتل رسول مبارک نه او سلم علیه و سلم رجول پر رسول مبارک باندې فاقول فی نفسی خو په جواب نه جواب نه رو کولو متا کنه فاقول فی نفسی بیا ویل مو په ځراخ پر شچنا مل اسپرانه کې حل حرکت صفتای ہے برد السلام املا پیغه خبرتیان اوور کلو مسلمانه تا رسول مبارک پیغه تو بعد خدای پاک بنده پا میر بنده پیغه رجوع پیغه میرا بنی ده خدای پاک پا میر بنده چه اللہ پاک پا میر بنده رجوع کلا اللہ پاک پا میر بنده میرا بنی وکرلا پا ده بنده رسول مبارک خبرتیان اوور کلو مسلمانه تا کلا حین صل الفجر سواحتی چه ده سبول منز وکلو یو آورز سبول منز یو کلو دین آورس اعلان یو کلو مسلمانه تا کنا چه غاج کم ده کنا ده غا کسونه تو با قبیل شولا یا خلق ذریعه ده پرار پر دل مشتا کنا ده یعنی دا گناه ده نسوه کنه یو ده نسوه بیا ویلی چه کنده چه سلام برا چولو پر رسولم برا گوندی اپ مسلمان بندی جواب یه نور کولو کنا آتو بای چه کلا کبیلا شو بیا ولی جوابی نور کری دی ولی سلومی نور کری باب کیف الرد على اهل الذمه السلام سلام دا رد سلام دا السلام منصوب دا مفعول به دا رد پورا او په کیمه نسخه شي چې دلت څخه نشته کنه شا یدا دې السلام مرفوع ده یدا دا معنی کیف السلام علی اهل الذمه څنګه به سلام میرا چول شي په اهل ذمه باندې کنه یا څنګه دا رد سلام معنی جواب پیغه اهل ذمه باندې وفي قال حدثنا ابو اليمن قال احبرنا شعيب بن زهري قال احبرني عروه ان عائشه رضي الله تعالى عنها قالت دخلا رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم دا حدیث بار بار تشوه دا فقالو السلام علیکا کنا یو جماعت یهود ففهمتها بیا زه پوه شو په دې کلمه باندې کنا په دې باندې پوه شو چې دا سی وي چې السلام علیکا السلام سمره هلاکت توی مرګ دوی په تو باندې نعوذ بالله فقلت هر ته شاوی چې مو ته چې علیکم السلام واللعنه کنا شاله ته غصه شو فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم برکت او فرمایي چې مهلا یا عائشه ته فورې سوایش فإن الله يحب الرفق في الأمر كله الله پاک خوشوي نرمي په ټوله چارش فقل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اولم تسمع ما قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قلت مو بیا ته وې چې وعليكم کنا دا مې ته وې کنا جواب ما ور کړل چه ایغه مسلمان تا ضرر رسیدی مسلمان تا نقصان رسیدی دی ایغه دی وجنه فتنه و دی نقصان خطراوی چه اگر که دی بل چه که غز دای بیا که دی جزات نوی بیا کتایش نکنه شا او بیا دی کتایش بیا لکه خاطب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ سو کنا چه کل رسول مبرک مکه مکرمه تا دی جنگ پروگرام جور کلو کنا یا خاطب ابن ابی بلتع صاحب کاغذ لکلو پا کاغذ شیاده طول درس خبره لکلیه کنا د مکه مشرکین ته چې دا سه رسول مبارکانه ته ویری کړی د فتوز باندې جنگ لیکل کنه او زمه خبره و کنه شام دا عرب خبره لیکلی بیا یو څه ته دا کاغذ ورکړو کنه ای څه دې یقین دا کنه دا دې په کاوسې یې ستړلو دا کاوسې بیا دې دا لنګ نوی کنه دا پردیک دا دې استیر کړی و کنه شام بیا یقین دا کنه شام کاغذ ورکړو بیا که غاف سکین رسول مرک ته پاته ولګېدله یو رئیس سلام یې ترولو چې تور اس جواب کړو خاطر یې بن ابي بلته که نه په مخ سورې ته پشه ولګل حضرت علي صاحب ده عبدالله بن زبیر صاحب ده زبیر بن عوام صاحب ده و نه را سورې دې کینده پشه ولګل پشه خلاص شو نه ها ها ها چې رسول مرک یې دې ته وشاله ورځ یې خاص هغه یې شه ځلون وکړه که نه ویني ولا حضرت علي صاحب ته چې کاغذ وروسته وی چې نشته مو سره په کاغذ ویتا وی چه نشتا نشتا رسول مبارک ویلی دی چه دا در سر رسول مبارک خبره در وغزین یا نشی کدائی یا وکا غالر جاوتا یا کنی خط دینا وکو جلان لگڑا کمو دی دولی اینا تلاشی دی وخلا کنا دی فرق چه دی غلا کرا دی دولی دی تلاشی وخلا نا دی برز کنا شا یا ورس یا جکین نا کنا ویچو اروی استو کنا شا کنا سیا وخلی یا که غاز شفا حاطی بن بلتا صاحب دراز خبره وفاده یو کتو دیا کنا اگر که پردائی که غاز دراز خبره وپشه خو خطره وای دی کاغاز دی وای جنا مسلمان تا کنا لری بیا داسې خطره په وخت بیا قطای شه کفر دای کاغاز یا کنا سم ٹھیک شو اچھا جی باب من نظر فی کتاب من هغه څوک چې نظر کو په کاغذ دی هغه چې شی یحذرو علی المسلمین چې خطر کړل شي په هغه کنه په مسلمانانو باندې دی هغه نه اتشی ده پر اکسی لی یستبین امره چه جواب شی امر ده ده که غاز کنه چه جواب شی بیا داست خطراوه نکرلا شی بیا کتایش وبه قال حدثنا يوسف بن بهلول قال حدثنا ابن ادريس قال حدثني حسين بن عبد الرحمن عن سعد بن عبيده عن ابي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله تعالى عنه قال حضرت علي صاحب لي بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم زبير بن عوام وابا مرسد الغنوي رضي الله تعالى عنه حضرت علي صاحب زبير بن عوام صاحب ومرسد الغنوي صاحب دا درې ولاوی چې میر لاره رسول الله برک کولی جل ولا ذل وکلنا فارسون می شول سوروی کنا فقال رسول الله برک توغنه چې انطلقو لور شي منډه حتا تاتو روزه خاخن حتا کې چې ورسې تو سه روزه خاخ مقام تکنا فإن بها امراتن پدیش پدې مقام باندې وشره د مشکین نه دو ما ها صحیبتن چې د سره کاغذ دا کاغذ د خاطب ابن ابي بلتای طرف نه دا په طرف د مشکین د مکه قال حضرت علی صاحب علی چې میر د طرف خلاص شوی فادرکنا هرو منی ولا دسدا تسیر علی جمل چې دوت الله په یز باندې لها چې یز دې دیو حيث وچ پیغ زیبون قال لنا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وشاله او مست رسول مبارک او دا خاص باندې مرونی ولا کنه نو پیش قال هر سلی سویل چې قلنا میزه در چاین الكتاب الذي معك چیرته دا هغه کاغذ چې تو سره دا قال دی چې ما معي کتاب نه مو سره او کاغذ نشته هبو دا یقین دا چه ما کذب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم در ویغ ندی ویلی سر رسول مبارک والذی یحلب به مدل وڑی پیغ ذات چا قسام کلسی پد سرا من مدل پا اللہ حل وڑی وی لتخرجن الكتابا خب خالت روبو سے کاغاز اولا اجردن نکی یا لغنا وزی تولا ردی یمینا کنا یا لکا غاز روبو سی یا دی لغنا وان قال حضرت علی صاحب فلم مارا اتل جد منی وهي محتجزه بكسائنا وذلان وين کې او په پټکی سره کنه پټکی باندې لانګ ولاو بیا دا لانګ د تړلې ځای سره کنه دا دی غلا کړه و چې کینده کنه دا کاغذ اواله په کوسې شو بیا دا دی غلط فاخرجت الكتاب رويت له کاغذ قال هر دلی سره چې فندلقنا به الله رسول الله صلی الله علیه وسلم بو کړل پر کاغذ باندې رسول مبارک دا کاغذ به سره وکړو کنه راز جواب څه چې دا خبره خاطر ابن ابي بلتاس صاحب شې لیکلی وي و دا یو سګړه د مشرکین سره وکا دا وې ته طرف نه دی سره احسان شي امو بال بچ مو کبلا یری سره دا یې څک دی امداد نشتا مو وې چې هغه بال بچ مې وامخ بوسی او امول مې وامخ بوسی دا مشرکین نه بکې سره وې ته وی و دا تو سره چې لکین صحابه کرام نوستي اې دې ټول هغه دې چې دا خلق تا چې په سبا سره خدای ته کې دې مولې امداد کو حفاظت یا کو دې بال بچ حفاظت یا و امو په مکان هیڅ ټکانو سبب بچ نه غاصي زور دی مول مې نه غاصي زور دا قال رسول برکو فرمیل چه صدق بالکل خطیب رشتیا ویل کنا حس رشتیا خبر دال فلا تقول له الا خيرا ما وی اذا ده پر مگر خیر کنا ره خبره کی یو تما است کوي بی جو تکوي است ما قال هر قلی صاحب علی فقال عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ انه كان خان الله ورسوله المؤمنين ده خیانات کله ده خدای سره او ده رسول ده خدای سره او ده مؤمنین سره فداری تو ور پرز نمو فلا اضرب عنقه دې دې پر فلا اضرب عنقه دې دې پر شوه دې بکا ډای دې دا قال هر ذری صاحب ری چې فقال رسول الله برکت او پر چې و عمر دا هو بدری صحابی را ته صحیح کنا دا هله ال بدر نه دا وما یدریکا او ته خبر کړه ته تولا را عمر لعل الله کذا چې الله وقت حدث تعالی علی اهل بدر رجوات شوی په اهل بدر باندې وقال ويت الله ورسوله اعلم بار حال کنا چې خدای او خدای رسول کی ما خبره ته وکړه په دې یو سٹاپ شو بیا کنا وقاف کو کنا باب کیف یكتب الى اهل الكتاب څنګه د کاغذ لیکل شي په طرف د اهل کتاب کنا وفي قال حدثنا محمد بن مقاتل ابو الحسن قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عتبه ان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه اخبره عبد الله بن عباس صاحب خبر ورکړ ده هو ده عبيد الله بن عتبه ته په دې خبره باندې چه انا ابو سفیان ابن حرب ابو سفیان ابن حرب اخبره ایغ خبر ورکا ده هود عبدالله ابن عباس تا پا ده خبره بنده چه انا حرقل حرقل ده ده روم بچشاو کنا حرقل ده روم بچشاو نصرانی و کنا او ده کتبی و ده آل کتاب نو کنا حرقل ارسل الیه اطلاع ولدل الیه ده ابو سفیان تا ابو سفیان زون وشای چه موتا اطلاع ولدل فی نفر من قریش پیغ سه کسون ده قریش شه سه کسون ده قریش وی پیغ شه موتا سرایر ولا جلو وکانو وی دغا نفر ده قریش تجارن به شام سودگر وی یره په شام شه گنا بیا دا چه موتا اتلار ولا جلو چه رو داشت ابو سفیان وی چه زاون و داغا ده قریش تجرون وی فا اتو هو بیا ویر اغلل دی په طرف ده هرکل هرکل ده زیاور وستا کنا فذکر الحدیث به ذکر کرد ابو سفیان اټولا خبره ذکر کړی دو کنه قال پیغه حدیث شه دا کیسا کړی دی دغه ابو سفیان چې کلا د هرکل سره میل ملاو شوی کیسه می کړه کړه کړه کړه کړه په دې شه رسول برکه طرفانه کاغذ وته غلاو ثم دا به کتاب رسول الله صلی الله علیه وسلم دین اورسیا ار غشتلو کله د هرکل پیغه کاغذ رسول برکه باندې فقره بیا ول وستر شو په د هرکل باندې فیضن فی اچنک پیشداری کړی چې بسم الله الرحمن الرحیم من محمد عبد الله ورسوله الى هرقل عظیم الروم السلام علی من اتبع الهدى اما بعد کنا دایره دا لیال کتاب نو د تر رسول مرکه غاز ویل کله د پوال سی بسم الله لیکلی لو د را ورس چې کیم دا خپل نوم یې لیکل دا د را ورس چې دې غي مکتوب علی هر کل نوم یې لیکل دا او سلام یې راز کوم دی ولا چې السلام علی من اتبع الهدى پدې نه سلام ملک نشه بابن بمن یبدأ فی الكتاب په چا باندې د شریک له شي په لیک کاغذ څخه کنه کاغذ کې لیکل اواله ولوي چانوم لیکي اواله دا کتاب نوم لیکل شي کده مکتوبن الیه نوم لیکل شي کنه سوچ مې را کنه اچھا جی وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعه عن عبد الرحمن بن هرمز عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ذكر رجلا من بني اسرائيل رسول الله ذکر کو اسرائیل بنی اسرائیل او یو که غاز میل هو چا ده ده غیر سری ده طرف نو پا طرف ده ملگری ده ده ده لرگی ده که غازا ورسیر کو زبی یا شفیع ورسیر پا ده رواز صدا سرو غلی دی وقال عمر بن ابي سلمة عن ابي سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نجر خشبتنا فدې روایت سے نجر فکرو غلا ده نه خراب ځای باندې معنا یې غا ده نه خراب ارتش یې کړو یو لرګای فجعل المال في جوفها وجعل مولا زرع شبي پلمان ده ده لرگی شه و کتبا الیه صحیفتا و وروی لکلو چه کم ده ملگری پا طرف یو کغاز پیسه داز لکلی بی چه من فلان الا فلان اول ده چانم شو ده کتب من فلان و وسی ده مکتوبان ده نم شو الا فلان کنا شا بینه کنا باو قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا قول رسول مبارک صحابہ کرام ته چقومو الی سیدکم چک شیتو سے بطراب نے مشرح پل کنا مشر مې راولو شابس وته چک شي کنه خدا چې کېدل سدي کنه شرط چې کېدل بهرحال یو چې کېدل چې کیم نه کنه داسوی چې لکه مثلا وته چې ګېری چې کیم نه کنه او داسې چې کیم نه کنه وته چې ګېری چې خو د سره امدادو کو وینسی په لوز باندې کښینه وی زی وته خلیکو څه شي وی دې پر چې کېدل وی کنه یا د سورلین ارکیس کو سره کنه دا خو راو دی په اتفاق سره په دې شو پیدا نشته کنه دا ازراوی به تعظیم په نیت ته چګې ده کنه شا سوچ مې دا کنه خو دا په ځل شي چې تکبر نه وي او دا په ځل شي دا نه وي چې د خلق ته متچک شي یا ول چې ګدل چې دی دا به تر ودی وابي قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن سعد بن ابراهيم عن ابي امامه بن سعد بن خنيف عن ابي سعيد ان اهل قريظه اهل قريظه بني قريظه سي کنه چې کله یې سر کړی وی کنه مسلمان پر بدل محاصره کړی وی یا نر کی دل کنه د کیلې نه او د کیلې نه کنه نر یا اخری چې کیم نه کنه دا څه واقع وکړو چې شادو غاده روشي چې کیم نه کنه صاحب صاحب کنه دا صاحب صاحب د روشي صاد ابن عباده رضی الله تعالی عنہ دا مشرو کنه د انصار مشرو کنه دا د روشي دې ته به وخت میروی در کیسی خود تا می وقت چه کم پیسلا وکرلا کنه شا چه سه پیسلا دا وکرلا میش پاک چه بس وقت میرا در کیزیش مسلمان رسول مرکه بده خوش جو واش ټیک ته میرا ساعت تا واک ور کړه دا کنه چې څه پای صلاح یې وکړه سار سار چې کلا روغلو چې کینه په خراب نه نوست روغلو چې کینه رسول مرک صاحب کرامه ته ول چې مشر روغلو ته چک شي کنه بیا چې کینه کنه چې کلا کښینستو ته وی چې خدا خو تو تا واک در کړه دا سره چې څه پای صلاح وکړه کنه بیا چې باسي مودا پای صلاح دو کنه دا پای صلاح دو چې دا کی مثلا جنگ جو خلق تاسو ونون دي کنه دا دا ټول قتل کړل شي او جدا کی مرشد دی وړو ور کی د خیو په صدو کنه شا دا غزا وین د غلامونو ګرځي کنه شا بس هغه په اسلام نه عمل وش اچھا جی ان اهل قریدا نزلو اهل قریدا بنی قریدا کی شل لغه کله و ذکرن علی حکم صادر په بیسلا د غساد بن فار صلی الله علیه وسلم الی بی اطلاع ول رسول مبارک صاحب فجارو صاحب فقال رسول مبارک قوم الى سیدکم دا سیول او قال یداسه چې قوم الى خیرکم کنه شای سید ته دی ونه خیر ته کولل فقعد ابي اكشنه صلى الله عليه وسلم بن ذكي رسول الله وقال رسول الله برکت او فرمایي چې حول انا ذلو على حكمك على حكمك دا خلک کر کې سوال دي کې لینا پیغه فیصله دې تو باندې کنه چې تاسو فیصله وکړه قال اساس وی چې فإني احكم ز فیصله کدا ان تقتل مقاتلتهما چه قتل لکل شده جنگ جو خلق ده ده یا و تزبا ضراری جو همو کئی دکل شی وین ده غلامون ده جو کسی ده غخیو پیو ده دینا ده وڑه بال بچ ده وی شزه او ده سشای دینا ده چه کم ده کنا غاجوش فقال برسول برکته فرمیل لقد حکمت بما حکم به الملک فیصله وکړه ته پیغه فیصله سره چې فیصله کړی د په باندې بادشاہ بادشاہ الله پاک مراد چې الله پاک حکم دا هغه فیصله دی وکړه قال ابو عبد الله ابو عبد الله امام بخاری سے ویلی دی امام بخاری سے ویلی دی چې مخ خپل دے ابو الولید نه ابو الولید د ایسو ځکه نه دی ایسو سوکسا ابو الولید نه مو دا ټکار ودل دا مو ته خپل دا ټکه مری میری چې فقال هؤلاء نزلوا على حكمك على حكمك على مې ور ودل دا نه على حكمك خو امو سنره ملګری وی همدرد سی می ویو اغه بیا متا د ابو الولید نه دا ټکا کړه چې نه علا حکم کټکا ابو الولید نه دا ویلا او الا حکم کټکا ویلا دا الا حکم کا فقال هؤلاء هؤلاء نزلوا الا حکم کا کنا الا ویلا دا قال ابو عبد الله ولید امام بخاری سے افهمنی بعض اصحابی کنا افهمنی پوی کړه دا مولا رزنا اصحاب اخبره دی ابو الولید دی طرفنا من قول ابی سعید دی قول ابو سعید نا چه الا حکمکا افهمنی اروشارا دا متزنا ملگری اخبره دی ابو الولید دی طرفنا من دی ابو الولید پواسطا سرا زرا ملگری متر وشارا دا دی قول دی ابو سعید نا الا حکمکا نو بیده الا حکمکا چه دی ابو سعید دا غدی چه الا حکمکا تکویلا دا الى حکمک چه هاولائی نظرو الى حکمک او مو بخلا ده ابو الولید ده موتا که یوده دی علا حکم کرتا یوده شی او ده نیرا ملگری موتا ده ابو الولید نه چه نکل کرا ده او موتا رزا کرا ده کنا الى حکم کا چه کم در وشالا ده کنا شا چه ابو الولید الى حکم کرتا کولا ده پده کلام ده ابو سعید شی نو بیده باب المصافحات دا باب دا په بیان د مصافحه کې مصافحه لوس ور کول څه دي کنه شم دا سنت طریقه قال ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ علم ان نبی صلی الله علیه وسلم التشهد رسول مبارک مت تشهد کې کیمنا کنه رشاله دا وقف فی بین کفیه او خال دا چې لوس ته مو په مان دې لوسته دې شهید دې دې لوسته په مان سه مو لوسو کنه وقال قال ابن مالک دغه مصافحه شو کنه شو مصافحه وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب او حال دا چې رسول مبارک چې کیونه نیوین کا او بلوز عمر بن الخطاب باندې عمر بن الخطاب لوسی نیولا او مصفحه کړ سره کنه باب الاخذ بیل یدای نیول په دویلو سه باندې او د دویلو سه ور کور څه دي کنه دا سنت ته په یولو سره سنت ده کې خو خیر د دوالو سره دا سنت طریقه ده وصاب احمد بن زید ابن المبارک بیدای ہے مصباح کوي د حماد بن زید عبد الله بن بارک سره په 207 او وی قال حدثنا ابن عام قال حدثنا سيف بن سليمان قال سمعت مجاهدا يقول حدثني عبد الله بن صخبره ابو معمر قال سمعت ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول علمني النبي صلى الله عليه وسلم اتشهد وشي كان وكفي بين كفيه وینه په دویرو سه باندې مصباح شو فلما قبض سواد چې قبض کړ شو رسول مبارک قل نبی میر ویل السلام علی علی یا علی را ورسه کیم ټکا ده اره غل که امام بخاری صاحب ته یود نه کنه دی وجه نه یعنی تکوی یعنی تسکوی په دې مدخول علی سره په دې علی سره علی النبی صلی الله علیه وسلم السلام علی النبی صلی الله علیه وسلم دا تکوی میر ویل خدا په دې وروا سره دا غلا ده په نره رواته شه دانه په نره ټوله رواته شه ايها النبي دا کنه السلام عليك ايها النبي او په دې وروا سره دا غلا چې السلام على النبي صلى الله عليه وسلم باب المعانقه دا باب ده په بیان دی غیر بدلول شي غیر بدلول په ځنه رواته شه دي چې دانه دی راو خدا وله چې مثلا کپڑا نه وی په باندې کنه خالی مثلا لانګي وی نه وجود یې راغاړ وي د یوا و د برا کنه دا وجودی نه د انسانونه حرارت لري کنه شا دا خپل لږ کی جذبه شته کنه په وجودې شي کنه بیا دې وایي نه چې کیم نه کنه په یوا کپڑا سره یې د بدلول چې دي دا نه دی راو کنه دا مکرو دي البته چې کپڑے وي په سری باندې بیا مانکا چې دا راو دو خو ولې مثلا کنه شذ سره پر دې شذ یا مثلا د امرت سره چې کیم نه کنه دې سره نه وقول الرجل و اذا قول ده سری چه کیف از بحث ده سرانگه ده سبو کرو کنا یا سرانگه پلونکی سبو کرو کنا ده تکیویل ده رو دی و ده شتا دیغ اصل موجود ده بشریت شد وابي قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا بشر بن شعيب قال حدثنا ابي عن زهري حا وحدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عن بسط قال حدثنا يونس بن شعب قال اخبرني عبد الله بن كعب عبد الله بن كعب ان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه اخبره ان علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ خرج من عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کہ کلا بیمار ہو گنا مرض وفات کر گیا سارو بہار علی صاحب روات لو دین ذکی دے رسول اللہ برک فی وجہ الذی مرض دے رسول اللہ برک اگے جی تو فی فی ہے جو فت کر سو دے پیغ مرض فقال الناس خال کے بشتنا دے نوگلا ہر علی صاحب نے یا ابا حسن کیف اصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیف اصبح حسن کے سبب رسول اللہ برک فقال دے تے اصبح بحمد اللہ بارعا اصبح بارئا بحمد الله ده خدای په فضل سره صبر کړو په حال کې دلې ده چې جریغ ده کنه سا سره کنه سا بارئ معنا جوړ ده کنه بارئا تشو فاحذا بيدي على عباس غني ولكل بلوز هر تلي صاحب بن عباس صاحب عباس صاحب ترو كان رسول برکات رو هر تلي صاحب ترو فقال يا عباس صاحب تري چالا تراه علا تراه په خدای مې دلې وړي ورسې د درېش کنه ته وګرځې د عبد العصا مریای دې لا ور ته نه خلق لا ور نیولې دا باندې مامور دی اے خدای چې کیندا کنه امیس تو ذکرانه سړای دا دای چې کیندا کنه غدا خا رسول مبارک دای چې کیندا کنه خلیفہ دا ودای امام دا وجدای وینا بر سره در باندې امیر سی بیا ته مامور به بر در باندې امیر وی لوار در باندې نیولا وی کرا شاه و ده الاول عبد بی کنه سا او بی ده الاول که سه تر یا یار مانه عبد بی کنه سا بلکه الاول در بندی نیولاوی تر سارا سارا رسولم برک بیمور دا مری ار دریما چه ورشی چه کم ده کنه چه دا کساوه تاو کی چه دا ده امارت و ده خلافت و امرا دا بیشتو سروکو کنه سا کنه وی سه ورده چه سره دی بیارتل ده بلچه معمور وی کنه سا عباس سه وی تاوی والله انت والله ته په خدای مې لکه سمې بعد ثلاثن رسیا د دریش بن عبد العصا ته چې کیندا مریای د ټنډې وې د لور مریای وې کنه ته د لور مریای سمانه چې مامور وې بل چې لور در باندې ولای والله په خدای مې له وړي ان لا اور رسول الله سلام زخیال کو رسول مبارک باندې دا سې توف فی وجی چې خامخا دای وفات کول شي په دغه مرض خپل شي کنه مو خیال دا چې دای په دې مرض سره وفات کول شي فین لا عارف فی وجوه بنی عبد المطلب زه خامخا پیژنم په دې مخیل بنی عبد المطلب شه الموت علامه د مرګ د رسول مبارک د بنی عبد المطلب رنگینا خړ دی جواب کنا خدای د خیر کو د مرګ علامه زه دې په مخې شوینا و دې مخې نه چې خړ دی دا معنا چې دین اور څه بل څه په میر باندې کنا امیر کېری بل څه کور باندې خلیفہ کېری کنا و یې نوم یې میر مامورین وی کنا شام نو به یا امرنا حمید و امر وکی رسول مبارک تا چه مکا میشتا رو کفا اوسا بنا بیا وسیعتو کدائی چه کیم ده پده بنده میشتا کنا میر امر ویتا وکی بیا دای وسیعت میشتا کنده پو بنده اوکو کبر جا متارکی خیال وی کنا قال علی حضرت علی صاحب ته چې والله مده بخدای له وړي وي لا ان سالنا رسول الله صلی الله علیه وسلم کچره وغشتلو میز خلافت د رسول مبارک نه کدای شي په خلیر ووزي چې نه ورکم او خلی رو دی چه نه در کم تول بنی عبد المطلب تا یا سکرو نکو نیرا داری خبار شا پا دی بنده بینیرا دی قیامتا پیرا سکرو کوی نا زخوانی چه نه دینا کی پشتنا کانا شا کلا که نه چه پا خلی دارو وزی کنا چه نه در کم و چه دو پا خلی دارو وزی بینیرا قیامتا پیرا پا تو سویتا کانا کانا شا والله لا يسأل الله بخدای مې دروړي کمیش پښتنه وکړه دنه د خلافت متعلق فیمنعناه فیمنعو بیا ملک رسول برک نا دی میز نا هادا خلافت بیا لا یعطی ناها الناس ابدا روی نکو میشتا دا خلافت خلقا میں شان پر وینر رو نکو چیو رسول برک نمانے کو حاضر ویلو ریزت دا بار بار تو ده خدمت پر دا حاضر سویا صاحبا و ساده ایک زمو افیق کیا تو سر پارا چار شمداد تو ده تو سر پارا چار سویا دا جو عمر کول دا ودی کنن دینا و چلب بائی کا و ساده ایک دا را ودی و بی کل حدثنا دا حدیث چیرو دی بده غیر لب بائی کو ساده ایک تکی پیرا رو و بی کل حدثنا مصبر اسمیل کل حدثنا امامن قطعتانا رسان معاذ رضی اللہ تعالی نوانم قارا معاذ سیویلی دی انا ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم زورت سینو سب رسول مبرک پسی بیا مو ته وویل چې مو ته هجه کیم نه کنه پاته نشتا یا رسول مبارک ته و فرمیالا چې حق دې بنګونه په خدای باندې دادا چې الله يعذبهما چې دې خدای عذاب نه ورکوي دی تا چې دې دې خدای بدعت کو او شرک نه کو دې خدای پاک سره دا په لبیک او صادیک پر دا حدیث وړل وبه قال حدثنا عتبة قال حدثنا عمام قال حدثنا قتادة عن انس بن معاذ بهذا الحديث وابي قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا علامه قال حدثنا زيد بن وهب قال حدثنا والله ابو ذر بالربزتين اچھا اے زید بن وهب ویلی دی کہ حدثنا ابو ذر دا حدیث بیان کرنا میشتا ابو ذر سے پر ابزا مقام مندے واللہ مدہ بخدای لے وڑی بخدای میں لے وڑی ابو ذر سے دا حدیث مدہ بیان کرنا پر ابزا مقام مندے بل چنا او عندي منه دینار و یمو سره پوتی وی دینا یو صفای دینا می ټول دغه سره در تقسیم کړی را دی خود غره ولا او یو صفای دی مو سره پوتی وی دا ز محبوبه نه ګڼ الا ارسده لدینن مگر هغه صفای خو سکه ارسده چې زه چې کیم نه کارا سو تلا او مخبوز لره اغلا لره پر دې پر کوله دې پیر پیر پر کوله به دې زری دې پر خو بیا خامخې سره وکنه لبیک و سعدیک یا رسول الله قال رسول الله برکو فرمیل چه الاکثرون هم الاقلون الاکثرون مالا دا ډیر په اعتبار د مولی سره خلق سره په دنیا شي چې مولی نه ډیر وي الاقلون ثوابا دا کم می په اعتبار د اجر او د ثواب سره په قیامت شي کنه البته الا من قال هكذا وهكذا وهكذا مگر هغه څه کوڅه کې چې خرج کوي دا سودا سودا باندې لوالي دا مدینه فتخوفت بیا وډر دل زیدنا یکون اور دل رسول الله سلام چې وی وی تشار په شوا چې کین رسول مبارک تا اول نو ورل مو چې خدای له خیر کو چې رسول مبارک ته څه خطر نه وی په شر شوی فارت تو بیا مو را داو کا ان اذهب چې زویر شو په طرف دیدا ثم ذکرت قول رسول الله سلام یا مریو ده کو دا قول رسول مبارک رسول مبارک ته چې لا تبرح زایره دی نه دی زینه کنه فمکست بیا زتام شو بیا چې رسول مبارک روغلو قلت مت چې یا رسول الله سمعت صوتا احمد صاحبی چه قلت لزیدین مولا ده زید ابن وابتا چه انه بلغنی شاندل چه رسول جو متو دا خبره چه انه ابو دردا داغا چه کم ده کنا اخیرینای روی چه ده دا خو ابو دردا صاحب ده کنا سا دا حدیث ده ابو دردا صاحب نر مولا ده ابو دردا صاحب ده رسول مبرک ده ویلی جوائز ده روائز ده رکا فقال درتا ویل چه اشهد سرز گواهی کن چه لحد سنیه ابو زرد ربزته دا حدیث متا بیان کړ دا ابو ذر صاحب پر ابزا مقام باندې دا ز شهیدیا کا او په وار سر سے قسم او کړ چې حد سره والله یا ابو ذر بر رمزه ته کنه نو ویری په سند کې دا قسم ور ولا کړی دا ولا شا وقال الاعمش وحدثني ابو صالح انا بدرداء نحو ابو درداء انا مثل غير نقل شو هذا كان وقال ابو شهاب عن الاعمش يمكث عندي فوق ثلاثين پیش فوق ثلاثين تکرر هذا كان بابن لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه نه وچ کوي سړی بل سړی لرا دی غزي د نستینا او تو مثلا یزینی ولا د جماعت شه یا مثلا په بل ځای شه کنه په عام ځای ده کنه برک ته څه شي دي کنه برکینه څه دي کنه په دې کې د زینی ولا ده عزت درا لته چک ز خپل په پلان شکشه نه په باندې کنه شه دا نه دی راو کنه بلکې دا کې کنه چه زین ما سره چه گوی خلش کی سره تانگ شی که دا زی ورد شی کنا شا چه دیر خلق پس زی شی خلش کی تانگ تانگ شی نی کنا تو دوازی بشی دا ما چه گوی کنا شا وابي قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه يجب لا يحفل شيء بده زي شكنا لا لا يا زينا جلس کی ورد چه بلا پس زيشی گانا فافتحو بیا ورطولا پیدو کوئی یفتح اللہ لکم ورطولا در کو تو سخدائی فکم کرے دی جنات شاہ جنات کری نا ورطولا صحیح فکر دیکھ الایت وبی قال حدثنا حلال بن يحيى قال حدثنا سفيان عن عبيد الله نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى ان يقام الرجل من مجلسه ثم يجلس في اخره ولكن تفسخوا وتوسعوا وكان ابن عمر يكره ان يقوم الرجل من مكانه ثم يجلس مكانه باب من قام من مجلسه او بيته ولم يستاذن اصحابه هغه څوک چې چکسي د مجلس خپل نه یا د کیر خپل نه و اجازه نو طلبي د ملګری خپل نه او مزبان سره کار اده ولمنه به اجازه به را چک شو کنه شه اده د مجلس نه یا د کیر نه وته کنه اده د اجازه به را سو ضرورت دی وجه نه وته دا راو دی خیر لکه اجازه نه زره وګړیا کنه دا راو دی او تحیا علی القیام یا تیرایو کو دای دی چې ګدل له پر دی په من ناس دې پر چې چک شي خارکا چې ګدل ته تیرای کې دې پر چې کو دې نه نه پر څه چک شي کنه دا راو دی کنه دا دی ادب دی ور مننه او د اکرام دی ور مننه ته مخالفه خبراندو کنه شپ رسول مبارک داس کړی دی بار بار تیرې دی کنه وبه قال حدثنا رسول بن عمر قال حدثنا معتمر قال سمعت ابي معتمر ابن سليمان ویلی دی کنا جبار ودلی دی پلو رحم الله سليمان دی یذکرو عن ابي مجلس عن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال انس ابن مالك سے ویلی دی لما تزوج رسول الله صلی الله علیه وسلم زینب بنت جحش دعا الناس خلق تا دعوات ورکړو تعمو روی بل خلق تعمو چې مړی وکړل دی ثم جلسوا يتحدثون قال ویلی دی انس صاحب جفا خدا شیری رسول برکانه یتحیئ للقیام کنا خو فلم یقوم خلق چګ نشو کنه شا فلم مرا ذالک سواد چې ولید رسول مرک دنه چې گدل دلی قام دای چک شو فلم ما قام سواد چې رسول مرک چک شو قام من قام ما هو من الناس وبقي ثلاثه درې کسان پوتې شول کنه یو جماعت وان نبی صلی الله علیه وسلم جاء رسول برک له له يدخل فائدا القوم جلوسنا چنک د خلق نو سود درې کسان ثم انهم قاموا بيدعا تکشول فانطلقوا لول وبه قال حدثنا محمد بن ابي غالب قال حدثنا ابراهيم بن المنذر الخزامي قال حدثنا محمد بن فري عن ابي نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبه موه فناء الكعبه محتويا بيده كي اختباك كو فلوس خپل باندې هكذا دا انده في شراوي تو باب من اتقى بين يدي اصحابي ياسك چې ټیک ولا غوي پرمان کرا بين يدي اصحابه پروبرو ده ملگری اخبره شه کنه ملگری یانو سی ملگری پروبرو ٹیک ولا گولو کنه سانگی ولا گولو تکیا ولا گولا قال قال خباب خباب سے ویلی دی چاہتا ہی دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو متوسط بردتن ودای بلوش جوړوین کو تکیه جوړوین کو د پټکی خپلنا او پټکی نه تکیه ته جوړ کړی و کنه اته ټیک ورلا کولا وینه د خلک په مخشه صاحب په مخشه کنه شه دې څه دوه فائدې دي یو خدای تکبر نه خلی دي نو تیس تسلل چه ازاز دا سر رکیزه دا دا سه کنا شا دا پوره وره کنا سر رکیزه دا تکبر ولد للی کنا تیس تیس چه سه دا تکبر نا خلی او بل چاره چاره در کی ہوتی کنا حضور کی ورا سه منزل تا مقصود تا کنا شا وابي قال حدثنا ابو عاصم عن عمر بن سعيد عن ابي عن ابن ابي مليكه عن عقبه بن الحارث حدثه قال صلی النبی صلی الله علیه وسلم علی اسرع من ذکر رسول الله د مزګار فاسرع بیا بیا وکړه بیا سره جوړ ثم دخل البيت دغه څه کړته داخل شو کیر شه سمول پته و تقسیم کړه نه و رسول الله برکوي چې داسې نه چې شپه مو کراو په دمول کرا یا شپه نه مخته مخته تقسیم کړه باب السرير دا باب د په بیان دی غه کاټ شه کنه کاټ باندې نستای وی لړای لمنذکرل او یا خیب په ګوند کړل استعمالول د کټ دار و دی د په شریعت سے اصل موجود ده کنه وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي الزحان مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأنهم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وسط السرير وسط السرير فوق السرير ذن مراد ده كنا برمان ذكر وعلى مستعيات بينه وبين القبلة تقول لي الحاجة وانا موسى كولا جلولا شان کنه ابو وز پر مال سے واسه کیا کنه فقال لي رسول برک متولا اما يكفيك من كل شهر ثلاثه ايام ایا نه کافی کې دې ته دې پر دار میاشت نه درې ورځې راشنی ولا قلت موت یا رسول الله دین اورس چې کینه جمله حذف تدای مقدره سره کړی موت یا رسول الله اوتیق اکثر من ذلک زه مخاوی نه اکثر په درې ورځې قال رسول برکو فرمیل چې خمسن فصوم خمسن بیا پنځه ورځې د عرب یاد تنر هوا حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن مغيرة عن ابراهيم قال ابراهيم وليدي چه ذهبا علقمتو دا صحیح نسخه دو کنا ذهبا علقمتو لو علقمتو په طرف د شام شام ته لورو دمشق فاضل مسجد رول د یمته د فصل رکعتین دوار کا تلمیذ یو کړو تحیت المسجد فقال بیا دوی وکړه اللهم ارزقنی جلیسا خدا پاک نصیب کی متو نیک ملګرا یعنی حذیفه علیس یهودا علیس فیکما او کان فیکم دا د شعبہ شک دا کان شعبہ روی سره چې علیس فیکم ویلی دی او کا دا سی ویلی چې اکان فیکم کنا او یدا سی ویلی چې اکان فیکم آیا او په توسه چې هغه سړی اجاره الله علی لسان رسول صلی الله علیه وسلم من الشیطان چې فنا ورکړی دتا الله پاک په زبر رسول مبارک باندې شیطان نه چې هغه عمار د عمار رسول مبارک د وکړي چې خدای پاک شیطان نه ته د فنا ورکړي رسول مبارک په ژبه سره د شیطان نه خدای پاک د تفنا ور کړی و دا په تو څه دا کنه دا اولیس فیکم صاحب السواک والوساده دا په دې کې پر لا خارولو کنه دا تکیا نو په سره وګړي کنه صاحب آیا نو په تو څه چې ستان د مس وقد رسول مبارک واجستان دې تکیه د رسول مبارک دا سکتا یعنی ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ عبد الله بن مسعود صاحب حتی کالو حتی که جه قریب ده یو شک که کونه نیچه ده شک من کو ملارا وقت سمیتو امیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ده رسول اللہ برکنا ده غار چه وز ذکر والانسا بار خلق خدا یو کراتا رو غلده باب القائلہ ده بعض الجمعات ده قیلو لیکرل ورس کیا ده جمیل منزنہ کنشم وابي قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان بن ابي حازم عن سالم بن سعد رضي الله تعالى عنه قال اسم احب الیه نو ده حضرت علی صاحب ده پر یون ما چه زیوت المحبوبیزتا من ابی تراب و این کان و اینه کان لا یکرح اذا دعیا بها کانا سوا ده چه بده نوم سرا و بدل شو جاء رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بیت فاطمہ رول یورد رسول مبارک کرد فاطمه بی بی تا فلم یجد علی فی البیت هر دری صاحب بکر شنمین دو فقالا رسول مبارک دو فرمی چه این ابن عمک چیر تا دا ترزی آئی دو فاطمه تا بیئی فغاضبني بیا ناراض شو دی مونا فخرج اول فلم يقل عندي قيلولا نوکلا فنزدکی دی مو کنه مو څنګه قيلولا نوکلا نه او فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول مبارک سری دا وی چې انظر اين هو ته اوکس چې چیرې لوړ ده فجاء بیا سراوی ته لوغلو فقال دا چې یا رسول الله هو فی المسجد راقدون دا یو جماعت شوی او دغه بیا ولا دا قيلولا په واخشه فجاء رسول الله صلی الله علیه وسلم روغلو به رسول مبارک واه هو مستجون دای څنګه لګوین کو وقد سکت رضا او بان شقی یو بظاهر سره په وته درو ته پر قاعده د دې یو څنګه دنا فاصابه ترابون بیا رسول الله هر دری صاحب د خوره فجاء رسول الله صلی الله علیه وسلم یمسوانو کلا گیا شو رسول مبارک بی اوله د قول د دنا واه یقول او رسول مبارک ته چې کوم یا ابو تراب کوم یا ابو تراب مرتين کنا دایره دا بجا متشه کایلو لا کړه کنا بیا قیلو لیور سنگه کرایش وابي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثنا ابي عن سمامة ان ام سليم رضي الله تعالى عنها كانت ام سليم ده انس صاحب مير وكانا كانت وام سليم تبسط للنبي صلى الله عليه وسلم نتعا چه ده غړول رسول مبارک تا نتعا یو جه کیم ده کنا نتعا ده سرمن دو سرخان تا ویل شیه سرمن دو سرخان کنا نراغا سرمن ویوتا غړولا بیا ابو طلحه ام سلیم ته ورکړي ام سلیم له ابو طلحه و دوه کنه شه ویلې کنه بیا به ام سلیم په واشیشا سره رسول برک رښتون یې شي وی یا رسول برک دې کراوي چې کله بیا ولا شو په دغه سرمن باندې بیا خلې شو یا خلې وی چې کینر به زاولې به زاولې هیڅ سګی ته وشتونه ته ورچولې کنه شه او بیا او بیا سره راځه خو به یې شو سو فوق په پاسه خو به یې ولا کدا مشکیت ته شي کنه دا پاسه خو به یې وابي قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه سمع ابي يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ذهب الى قباء سواء ذي جل رسول مبارك طرف ديغه قباء قباء محل ته چلورو يدخل على ام حرام بنت ملحان ور داخل دو رسول مبارك ام حرام بنت ملحان بنده کنا فتوت امه بيده مړی خورا پر رسول مبارک بنده کنا ویر سوروی پلمان دی دیگه سمندر بنده سمندر پلمان بنده سوروی بده چا پیشه پا کشتی شه غزو تطلل کانا شا ملوکن علی الاسرت داسی ولی دی اوکار یا داسی ولی چه مثل الملوک علی الاسرت وی دی پشان دی بچفیوره پا تخته بنده نوس لکا بچفیون چه پا تخته بنده نوس دی داس دی پا دی کشتی شه بده چا پی بنده نوس بی کانا ویال خوشول بیا دا ام حرام ته دو رسول مبارک عمر شو هر د ابوبکر صدیق صاحب عمر شو هر د عمر صاحب عمر شو هر د عثمان صاحب عمر شو د امیر معاویه صاحب زمولا له ولا کنه فرکبت البحر سورا ور سورا شو د سمندر ته سمندر شه سفر کلو کنه پیغز ملا د خلافت معاویه صاحب شه کنه دو سمندر ته سورا شو سمره غزیونه سره تلله فسرعت عن دابته هبه کلا پیره او خره دل کنه په دباب دکشنستا کنه نو به ده نو ستیش دا پا بندی نشتا چه دا سکشنا یا دا سکشنا یا دا سکشنا هر قسم رستای دا رو ده البته دا یو دو قسم دا وشای کنا دا بیا غاشی دینا به ظلم بچ که وینا را قسم رستای رو ده وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين نهي کوي رسول الله برک عن لبستين دوا قسمه کپڑے استعمال ولنا وان بیاتین و دوا قسمه سودونه استعمال سما ونه بلا کپڑا استعمال ده ولا احتباب في ثوب واحد واحتباب په یوازې مس ليس على فرج الانسان منه شيء نو کپڑا دے مثلا دا زون دے پتہ اللہ دے اختبار کریے دو کنا و دے لے فرج جواد تو دولا جواد یہ پوسنا جواد کہ فرج دے تو شاہ دستا کنا شا دا سے اختبار ما کا کنا دا مستای ما کا کنا شا یعنی دے نہ مسوانے رو لستی بیا رو دی ویره کنه باب من ناجا بین یدی ناس هغه څوک چې سرګوشي کو دی بل چا سره چې کیم دا خبره سره کو پټه پټه بین یدی ناس ورو ورو دې ډېر خلک باندې ومن لم يخبر بسر صاحب یوه څوک چې خبر نه ورکوي به غراز دی هغه ملګری خپل باندې اے صاحب پراز باندې چاته خبر نه ورکوي چې راضي په تو باندې اعتماد وي آبا اذا ماتا اخبر به سوات چې مرشي کنه به خیر د خبر ورکوي چې پیغمبر ځکه جنا ورته منه راز نشی پوتے کانا صاحب وابی قال حدثنا مصبر اسماعیل عن ابی عوانہ قال حدثنا فراس عن عامر عن مسروق قال حدثتني عائشة رضي الله تعالى عنها ام المؤمنين قالت حضرت عائشہ ویلی انا كنا ازواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده جميعا انا ميز كنا وی میر میر سے کی آری ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کول پر میر سره ازواج رسول مبارک کنا فلما را خذها سواده چې ولې رسول الله برکم جن ولا دې دې سارها ثانیه یا پټ پټ خبره وکړه دې سره دویا مور ازر هي تضحك عجلا بخندل بیا کنه سا نو بیر فقلت لها هر ته شاوی چې مو ول فاطمه تا مو ول فاطمه تا فقلت لها انا دا انا د قلت اذ تو ضمیر پر تاکید د سوچ کیا فقلت لها انا بیا اول فاطمه بی بی بی تا مو من نسائه دی بی بیونه دی رسول مبارک نا بلی نویتا اویل مویتا اویل چه خصه که رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بسر من بیننا خاص کلتو لر رسول مبارک پیغه پټه پټه خبره کله سره دلماز نبیز نه همیش سره نه وکړه پټه پټه خبره تو سره پټه پټه خبره وکړه نو به دا غلوی فضیلت تا کنه دا لوی فضیلت یا بدلوی فضیلت مند خود خندلا او تا چه کین دا کانا ساڑل جه تا تکه کانا سا سما انت تبکین دراو چه تبیا جوڑیا فلما قام رسول الله صلی الله سوال دی چې کیم نه کنه چې چک شو رسول مبارک سالتها فاطمه وی چې مو پښتنه وکړه عائشہ وی چې مو پښتنه وکړه فاطمه نه اما سار کې دې دې سیمه باندې شو چا سایر تا وشا سارا که جا پتے پتے خبرے کری دی رسول مبارک اتو سرا پہ بندے آرتا وشا قالت فاطمه بی بی اویل چه نا نه دیتا وشا دا خود راز خبره دی او راز خبره ملگری خود نه وشا ہے اپوس ومن لم یخبر بسر صاحبه ہی گنا تو شو قال دیو تو چې ما كنت لافشيا على رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نه یو چې زرا من کې رسول مبارک باندې راز دې ده زه راز سره کې زه خلک ته جواتا و فلما توفي صلى الله عليه وسلم سوات جو وفات کو رسول مبارک حضرت عائشہ وی چې قلت لها مول بیا له فاطمه ته عزمت عليك مو قسم در چولا را پتو باندې بما په سبب دې هغه شي سره لی چې عائشہ دې مو دا پتو باندې چې حق ده زه خامخا مې راخوې کنه فاطمه بی بی وچه اما الان هر چه ایس چه پلور می وفات شو فنعم بیا ٹیک تو خبر در کوا زتو تا یا وفات نورستی بی در کوا خبر پوسی چه ویلی دی کنا چه ومن لم یخبر بسر صاحبه فیضا مات اخبر بیهی کنا نو بیره فنعم فاخبرتنی بیا فاطمه بی بی خبر رکلو موتا قالت فاطمه بی بی ویل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد مستلقيا كنا دين استخبرت واضعا احد رجليه على الاخرى چې دا دین کو د یوه د یو دوی په بلا باندې دا دوی په چې داس ده کنه داس وینر ده کنه چې چګاوي ده کنه داس جوته ول خطر وي و چې داس یې ده کنه دا بیا پیرا عذاب ده کنه چې داس سره وړاوي دا بیا راو دي بس ته نه سمه هلش کې ګرمه